طریقه وه چې نن سبا دا د امریکې او د امریکې د یهودو په لاس کې هغې باندې مخکې خبره شوې وه اهداف یې څه دي او ویلي شوي چې د دې مقصد یو خو دنیا کې اسلامي ممالک بهترین جغرافي باندې پراته دویم وسائل او معدنیاتنا دا ملکونه مالا مال درم د دنیا درې غټ مذاهب د اسلام د نصرانیت او یهودیت مقدس مقامات دغه کوي او د دوی د لګیریت جواب صرف د اسلام سره شته او دې ته خطر د اسلام نه ده ځکه دې تمام تر علمگیریت وز اسلام خلاف سرور میدانونه سیاسی ربگیریت ایل اقوان متحده جوڑا کړی دا نیو ورلد آرډر دی هغه دنیا چلے اقتصادی ربگیریت کې چونکه دا اقتصادیات و بنیاد پسونو زخائر هغه قبضه کړل عالمی تجارتی ادارو کیا نکړې دي چې بای یو آی ایم ایف دی دویم ورلد بانک دی درېمې معاهدې دي څلورمې ملټي نېشنل کمپنیان دي دې سره د دنیا تمام سیاست او معیشت لاس کې راشي د تمام عالم سیاستی پاور آرډر او اقوام متحده په ذریعہ او معاشي نظام د تجارتی ادارو معاهدو ملټی نېشنل کمپنیانو په ذریعہ لاس کې درېم شو تهذیبي او ثقافتي علمګیریت یعنی په څلورو میدانونو کې خپل علمګیریت او خپل چوتراهټ قائم کړی نو درېم تهذیبي او ثقافتي دا درېم غټ میدان دی کې سونا تهذیبونه د دنیا دی مویل هغه تهذیبونه ختمولو دنیا باندې خپل تهذیب مسلط کړو امریکی تهذیب مغربی تهذیب داغه نتیجه دا مخکې مو ویل چې دنیا کې وګوره امریکای او مغربي خوراکونه اسکاکونه دنیا کې عام شي فاسفود دا وسلام خوراک دی چرته چې ترقي یافته ښارونه دي غټ غټ شهرونه دي پای کې وګورئ او ورو دا شی کلو غرونو ته ولاړ عام شو دا یې دا اثر دی فاسټ فوډ دا عام دا مشروبات کوم مصنوعي او برګر به لاسي او ډوډۍ له روان او خوري به حالت هغه شی ورو ته تمسلط کړي چې خلکو خاندانی نظام متاثر شي نو دا اصل دا هغه تهذیب اثر دی خدا خزو فیشن او میک اپ دا د دې مشرقي او اسلامي ممالکو د ښځو کم فیشن میک اپ هغه ساده انداز ښځو به څه کول دنداسه به یې ولګول نکریزې به یې ولګولې رانجه به یې ولګولې دا شی اوس تمام میک اپ او د هغې اثر وګورئ ځای په ځای چې وګورئ ښاریو کې کلو کې په بانډو غرونو کې اکثرو ودونو کې شادي حال ته به مېلمانه راغلي خو هلک او نجلۍ به راني راغله ولې هغه بیوټي پارلر نه دی بیوټي پارلر نه به راځي هلک به هملته تیارېږي او نجلۍ به هم تیارېږي دا تعظیم دی هذا د تعظیم اثر چې د معاشري معیارات سي معیار سره نو د اسلامي معاشري په معیاراتو کې خو یو معیار سره ها عفت اقدانه مې د اسلامي معاشري سره حیا دلته فحاشي او انارکی بے پردگی بے حیائی لکه خزو چې مخکې کومه پرده کوله پرده ورو ختمه شي نو بیا دا چرورو تعلیم یافته طبقه کې خاریو کې دا ختم اوس که کوم خزو بیا هم سنا سفر د کور یو خاور خزو چې بالکل آزاد اسلام آباد کراچي شهر کې داسې تعلیم یافته یونیورسټو کې خو مخلوط نظام ملازمت په دفتر کې الکم ناشته او جنیم ناشته سر تور سر سر تور مخ چې باری کوم ګرځې دي او د پښتنو په معاشره کې سره حیا وا پردا وا نو هغه پردا او سر کرونا ختم مکه مو پټاو کړ یا به کوم څه خپل خپل دراز پټا کړ اوس اوس ماسک چې وګوره ماسک خدای مو مخ ته ماسک چولی بس اینه نه تاسو حالا دا ټول د مغرب د دغه پاشه او یانه دا فرو دا زری او لاری دی ورو نو اس په حال ماسک شو نو بعد په یار ماسک ما دا اصل د دغه تهذیب سره انټرنیټ باندې دا انټرنیټ او دا سوشل میډیا دا د دې عالمی تهذیبی د ټولو نغټه ذریعہ او هتیار دی دا چې نو د سوخ ټي وي وا ټي وي سره اوس ټي وي لکه د بیک ورخل او زړو خلکو شي اوس څه شی دی نت دی سوشل میډیا ده د خلکو ټول ایمان د خلکو تمام تهذیب ناستا پاستا ولاړه یې زده کړه سره ده سوشل میډیا دا د یو غټ هتیار دا بل طرف ته وګوره د دغه عالمگیریت والا ثقافت او تهذیب سره ده انګلیش وکړه انګریزي وکړه اصل انګریزي ته سبق دا کوم یو لټریچر وا هغه برټش برتانی والا زمو پاکستان کې کوم اسکولونو کې کالجونو کې کوم انګلیش پڑھاوي دا کوم دا برټش دا اصل دا امریکا امریکا امریکی والا کم انګلیش شي دی کنه دا لټریچر والا نه دی یا انګلیش هغه انګلیش ګډوډ کړي لکه څنګه چې زموږ په عربی کې یو فصحا او دیم سره امیه ده کنه انا هغه فصحا په ځای باندې ځای کم عربی نیولې هغه امیه ګډوډ عربی ده دغه څه په انګلیش کې اصل انګلیش شي دی هغه برټش او چونکه دې وخت کې امریکن الګریت ته او لګیا دی په عالمي سطح باندې امریکي واره انګلیش نام کوي د لینګویج مې په لګي جو کې سنټرو کې پڑھاوي را کمې انګلیش دا امریکا دی امریکا هغه اسه خو کګی را کګی او دا سه الفاظ کګی را لګی دا سر دا تهذیبی سر دا بل عربی او علاقی زبرونه ختمون د نبی د لګیریت کوشش ده تاسو ګوره عربي خو ختمه ختمه ده اریو بڑو مسلمان سره نه ورسره تعلق شته دا اوس دی بعض علماء کوشش مهنت کو د عربي علامه ژوندې کړه کنه د کراچۍ والا دا شیخ موسی عراقی هغه کوشش وکړو کو د عربي دغه داسې عام شو هغه څنګه عراق د عراق دی نو دغه د عربی ته خلکو توجه پیدا شو د مليانو طالبانو یارو حالانکه علوي زبان هغه عربي ده زور زبان او علوي زبان او مذهبي زبان عربي ده او علاقایي زبان نه ورو ختمي علاقایي زبان نه لکه د پښتنو جبه پښتو ده نو پښتو وایو خو پښتو سره یو څو کار وکړه یو خو پښتو سره یو کار دا وکړه چې پښتو لیکل پړاور خلکو سره وشي مخکې وایي سکولونو کې پښتو پړاوي وقبل چو پرائمری کې نو پښتو په پړاوې ده باقي ده پنځه شپږم پورې د پښتو کتاب نو الګ په سکول والا پښتو لوستل او پښتو لیکل ورتل اوس نو ګوره دا کلو نه خبر دا خاریو حالات خدای چې د خاریو د اسکولونو حالت دا دی چې اسکول نه کومل کروزي پښتو نه پڑھاول شي نه لیکل شي یعنی تاسو نه ستو کې څونه نه پښتو لیکل ورځي او پڑھاو ډیر داسې پښتو شي ختم شي لسمه پورې به ورسي انګلیش به وایي انګلیش به لیکي انګلیش به ریډینګ کولی شي اردو به کولی شي پښتو نه ورسي الکه پښتو دې لیکلی شي او نه پښتو لوستل شي پښتو راشي دا سه پنجابي وا دا سه هر خطه سیندي وا بلوچي د شي نه راغله علاقې زوال نو یو خې دغه د نصاب نه وسته اړیسته وجه وته بشي دارن دویم دا چې د پښتو او علاقې زبان د وینا باندې نور زبانونه داسې را غالب کړل چې هغه اصل زبان څه شو ختم پښتو به وایي په پښتو کې به نیم انګلیشي نیم به پکې اردو وي یو څو ټکي به پکې پښتو وي دې سره علاقې زبانونه غیر موثر ختم دا د هغه علمګیریت اثر دی او انګلیسیان کړ دارن سرورم معاشرتی علمګیریت معاشره کسی خاندان نو بس خاندانی نظام تباہ زموږ د معاشره خاندان یو اهم اکایی ده فرد نه او د فرد نه څه جوړیږي بیا خاندان خدای او خبر هم مخکې کړی و سورې بقره کې سیندي سیب درس چې فرد اصل دی که خاندان خاندان اصل دی دا فرد برای خاندان دی د یورپ او د مغرب په کلچر او تهذیب کې دی کې فرد اصل دی خاندان څه شی نه خاندان یې کړی دی فرد اسلام کسی خاندان سره دا فرد دی خاندان دا پار دی آلتا دائی معاشر کے خاندانی نظام در ہم پر ہم نو اس پر ٹو در دنیا بان دے خبر معاشرتی لگیرت پیلاو رو دا پار ہے دلتا ہم خاندانی نظام دا کمزور کولو کوشش ہو خاندان چې کمزوري کیږي څه کوي او ختمي دا یې لپاره اسانه خبره خزه ده خزه خزه چې کله کوی نو خاندان به مستحکم خانداني نظام پیدا او دا خزه چې کله د کور نه بار کړی شو نو خانداني نظام تباه شو ځکه خزه بار نوکری وکړي که خزه بچی وساتي ها سبق اخله پخله د کور ضرورتونه په خزه پوره کوي که بار بار نوکری کوي نو خاونم سارو وته او خزم سارو وته نو کرای را ماس بخیل مازیګر خزم رااله خاونم رااله نو کور وسو ساتي هغه نظام خراب شي خاندانی نظام بنیادی شو او دوی هغه خاندانی نظام ختمولو لپاره به طور اعلی خزه استعمال نو خپل خاندانی نظام کې تبا برباد شو او اوس هغه نور تهذیبونه خصوصا د مسلمانانو تهذیب او معاشره هي کې خاندان یو مستحکمه اداره ده هم ځای ده ټول هر څه زموږ خاندان سره تړلي حیا عزت تعلیم تربیت بچی دا هر څه خاندان سره تعلق لري نو خزه به تور اعلی ده بس نو خزه له دوکا ورکړه مغربي تهذیب او معاشره چې د خزه حقوق د خزه په حق کې دا دي چې دا د بار روزي نه ځان لري په خپل ګټي ګوره دا خو د ژوند خزا سړی دا خو د ژوند دوا نو خزه له دوکا ور کړو د خزه حقوق د خزه د حقوق په نوم باندې خزه سره ظلم وکړ او دا ګورباچو دی چې دا د روس صدر تیر شوی هغه وخت چې کله افغانستان باندې روس حمله کړې و نو ګورباچو دا غي صدر ا ګورباچو کتاب لیکل پای کې یو ځای کې لیکلي چې موږ کله جنگ عظیم نو شو کنه نو په جنگ عظیم کې لوی قتل شو د انسانیت خصوصا سړی ووجل شو زموږ چې کوم کارخانه وي او دفاتر خالی شو نو مغرب دا سوچ کو چې اوس با دا کارخانه او دفاتر دا بار نظام بسوک سنبھالي ضرورت و په دې باندې مغرب کې نه سیدا سکو د خزه ولا روبل نو مغرب کې هم خزه بهر نه وا کور وا دا ضرورت پوره کولو د پاره مو خزه راوستي خزه بار نه راوته نو موږ مغرب ورلا دا وکړو چې نارا مولا ګورا د خزه حقوق تحریک شروع کړو زه حقوق دي خو له پکار ده چې دې له حق ورکړي شي پر حقوق کې حق دار چې بار روزي او کریو کې چارو کې نه حق نه پدې دوکو پرې ناروان دي به مو خزه بار راوځي زمو کارخانه کمپنیان ادارې دفاتر ابا خزوان دې آبادش مونږ خپل کاروان شي بل طرف ته وي به خبر شو چې زمون کارخانه او دفاتر روان شو خو کور روان شو خدمار وروت خاندانی نظام تباش اوس وی ګورباچو وی اوس مو کوشش کوو چې دا خزا واپس کور ته راتل نه کو هغه دنه ناراضي دا چل موږ نه راځي چې څه چل نو خزه سره دوکاو دا حقوق ګورو تاسو له حقوق درکو حق نه ورکاو خپل کار یې پوره کاو بلکې حق ورنه تباک ځکه د دینو شریعت کې د خزه ذمہ داری داوا چې دا په کور کې د کور نظام سمبالي ځکه د کور مشر سورت نساء کې براشي نه دا خبره سبا وسړی خدا کور منتظم او داسې وای چې وزیر اعظم یې سوکي دا خزه نسم هغه چلی د کور نظم چلون کې خزه سربره خاون دی اوس د کور چلون کې بار وروته نو کور وسنګ وچی مو وایو دا د کور منتظمه د دې زیاده چلولو کور دی او دې له اسلام حق ورکړی دی وګوره دې دې د کور ملکه جوړه کړې ده د کور بچی د دې لاس کې ده عزتمن ده د دې نان نفقه جامه کپڑا کله چې د پلار کور کې ده نو دا بچا ده په پلار ورور ده او کله چې خاون کور ته راشي نو بیا دا ذمہ داری شریعت د دې په خاوند یې خیر او کوزوی یې خیر دا بیا خاوند او زامن ولا کوي مغرب سو کړل او یې دا دې ځان په خپل وګټي نو خپل دې خوري خپل دې سکی او خپل دې اون دې نه ولا حق ورکړ ته حق دې وارش حق وارش اوس دا حل دې مغرب کې چې خاوند او خزم د روټه وخت شو کور په سیستم خراب نو چې دا سي پارځي نو برګر د روټه په وخت کې رضان له وخاون په خپل پیسو برګر لري او خدای په خپل پیسو ولی اته دا تصور ختم چې روټه دې د چا ذمہ داری نه خاون نه خدای ځان خپل برګر لري نو بخوري نو دا هغه عالمگیر معاشرتی نظام چې د دې عالمگیریت په دې خاندان تباہ کول دا د این تاثیر دی او خاندان ختمولو لپاره خزه ډیره ویه اعلی هغه ذریعہ غلطه استعمال بیا اقوام متحده کوم دستور او چارټر چې دی نو پای کې د دوکې د بار دي د بار حقوق هم لیکلي اتم شپ کې لیکلي اقوام متحده ایسی پالیس پابندیاں لغو نہیں کرے گی جس سے مرد و عورت کے درمیان مساوات کا کوئی بھی پہلو متاثر ہو سمجھ رہا بھی تو جو نہیں ہے کوئی نشے بھی اقوام متحده و داسې پابندیانې نه لاګو کوي چې د سړي او د ښځې مساوات پرې متاثر شي اقوام متحده مراد ټول عالم دی یعنی یې سمر کې ودا سي پابندي نه لګي چې د خدای او د سړي مساوات نه حاصل شي مساوات څه مطلب دا حقوق نه یادای سړی نوکری کوي نو خدای هم کوي سړی بار روزي نو خدای بار روزي دا یاد دی اوس کوم بل کوی چې خدای بار نه روزي خدای با پرده کوي خدای با د خاور خدمت کوي نو لکه دا وسره سوچ مساوات نه دا د افغان متحده د خزې سره دا حالت ما هغه خبر دا کوله چې کوم علمگیریت په دې وخت کې ګلوبلایزیشن د مغرب او د امریکای مسلط ته نو دا غي سو میدان لري سره یو میدان سیاسی دی په ټول عالم خپل سیاسی نظام لاگو کړی دا به معاشي دی ټول عالم باندې اقتصادي نظام سیستم دا ویلې لاس کې هم سیاست لاس کې هم اقتصاد علمگیریت او دویم تهذیبی علمگیریت دای کلچر او تهذیب یې یاد کړم دا یو څو مثال راپاس کا په فیشن والے سره عمل کې سر کې وي چې دا غي اثرات دی دا الګ په وخت کې سره مدره ده لا سوراړه کې تار شولې ده هار لاس کې دلته کړه یا تار شان دی چې سر بل شان کړه هو دا سکان وکړه صدا چې تار شان تارون نه څه شي جوړ کړی لاس کې چول دا یې کلچر او تاثیر خوراک چې کوي په کس لاس بس کی په کس لاس با خوري د خبرو سټایل د ناس ته پاسه انداز دا ټول د مغرب ویلو او معاشرتی علمگیریت دا دی چې خاندانی فیملی نظام او سیستم ګډوډ ختم او دا د ختمولو لپاره اعلی او ذریعہ سره خزه پاره وباسي د سکول حقوق وکړو خزر حق وان دا توکا بهرحال دا هو سلور مراحل چې کم د علمگیریت کم باندې مسلط دی یا د مسلط کولو کوشش شروع اوس د علمگیریت مقابله به څنګه کیږي دوی چې کوم عالمي خپل نظام مسلط کړی دا ټول سیستم او نظام شو چې په هغه نظام کې کومې خبرې سیاسي نظام دی اقتصادي نظام دی معاشرتي او تهذیبي نظام معاشرتي تهذیبي کله یو کې دی نشي او کله چې دی په ویلي سره چې د دوی سیاست سره دا د اسلام هم دي او دا د مغرب هم د کفر دا درې خبرې اجتماعي ذهن لګي خو د دې بر بنیادونه د اسلام سره اسلام چې دا درې سیستم او نظام ورکې دنیا ته انسانیت ته نو د دې نه برا یو څو بنیادونه یو پکې نظریه نو نظریه سره توحید رسالت قیامت یعنی دا درې نظام چې اسلام کم جوړي او ورګي نو دا په توحید بیان نه بنای د پیغمبر پر رسالت په بنای او دا په قیامت په بنای نو اوس په دې درې سیستمو کې کوم قوانین او چې دی پاره کې د سخیات ساتل شوی د الله د حاکمیت د رسول الله د رسالت او د فکر آخرت تمام سیستم په دې درو باندې دا رساله درې باندې یعنی اوس کو قانون جوړیږي او په دې قانون کې به حاکم الله د الله قانون پیدا ولمي کا معاشره دا که اقتصاد دی او که سیاست دوی په ور کې رساله دي مد نظر د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرز زندگی او په دې سیاست کې نه معاشرت کې بني او په اقتصاد کې قانون د الله او عملی شکل د محمد رسول الله او دریم شی فکر آخرت کدا سیاست سو کوي که معیشت کوي او که معاشرت کوي په دې تصور چې اورس شته او الله ومانه د دې حساب کتاب لري د نظریه شو اسلام خبیا دا خو فکر او نظریه و اوس د دې سیاسي معاشرتي او اقتصادي نظامونو لپاره سیستم هم سره کوم دی سیستم یې کړی اصل خلافت نو سلو شي درې د نظریه شو یو عملی طریقه نو توحید رسالت قیامت او خلافت دا زمون بنیاد او دا سلو شي د موږ سره کوي سیاسی نظام را کوي معاشري نظام او معاشري دا په دې باندې اوس راشه بلخوا مغرب ته مغرب څه چلو داغي نظریاتي بنیادونه سری چې دا درې شي د بیت ولاړ سیاست په ولاړ دی معیشت په ولاړ دی او معاشرت په ولاړ هغه یو نظریه ده هیومنزم انسان پرست یعنی څه مطلب دا توحید او د الله حاکمیت مقابله کې څه انسان پرست حاکمیت بدچې د انسان البته حاکمیت د توحید او الله د تراشه بل بنیا دې سره ها د نظریه والے سره امپریسیزم ظاهر پرستی او عقل پرستی بل پکې سره میټرلیزم ها ماده ماده پکې روانه پرستی دا شی نه د دې بنیاد دی دا چې دا نو سره راوالو سیکولریزم او لیبرالیزم یو هیومنزم بل ایمپرسیزم بل فیډرالزم بل سیکولرزم دا اسمونه او دا بیا زمون اخوا خلافت نو دی ول سره جمهوریت دا د خلافت مقابل شي جمهوریت شي دا د دې ډول نظامونو تحول خو به حال دی ما په دې وخت کې په دغه بنیادونو کمالنګیریت د دریو شیونو نافذ کړی دی نو دغه ته سوی نن سبا ګلوبلایزیشن الګیریت چې په دغه بنیادونو دا مسله ده او معاشري معاشرتي نظام په موږ هم معاشي هم سیاسي مقابله به موږ څنګه کوو د دې شي مقابله به څنګه کیږي د وخت چې په موږ په سر راغله مسلط ته او موږ ته متاثر یو متاثر نه معاشره کې مرا شي راغله سیاست کې مرا راو معاشره داغي سیاسی نظام جمهوریت نافذ ده په دنیا د مسلمانانو ملکونو باندې معاشي نظامي سرمایه دارانه نظام کپټالیزم دی او معاشرتي او تهذیبي نظامي همغه ویسټرن کلچر مغربي تهذیب دغه سره مقابله به څنګه کی مقابله سره بدینی کیږي چې په بار دی دا نه کار کفر دې ټکی باندې आवाज نه کیږي کفر وو ته وایو خو نه کې کړه او وایي بهترین شعور بیان کوي ځان کوي ورکوي څه شي ان شاء الله زه کوی شي چې څه شي هغه دا دی عورتوں بچوں کو مغربی اور لاتینی اثرات سے بچانے کے لیے مستقل کوشش کی جائے نوجوان نسل خزه او ماشومان د دې مغربي او لاتینی اثراتو نه بچ کول کوشش حتی امکان په هر موقع او دا انتهایی ګران کار دی چې دې اثراتو نه وسیله محفوظ کړي میڈیا پر عوامی دباؤ بڑھایا جائے تاکہ غیر اخلاقی مواد کی اشاعت کو مزید آزادی نہ مل سکے میډیا باندې دباو حکومت باندې دباو نو دا بس لیډران کولی چې د لیډران د پرته چې رس شروع یو کم مواد دې ملک ته ملایي دا څو کوي ټي وي نمخ کې مونږ جړه فریاد کوله ټي وي خبره وسه بڑا شو ټي وي سو ګوري دوره یعنی نشه ورو زور شو بیکورډ شو اوس د ټي وي ضرورت پاتې تو سوشل میڈیا اصل کا بل کی بندولی شی کئی شی اخو عالمی میڈیا لگا چی بیئے کئی بندولی شی ولی دا چې کلا د الیکشن ورځ وي د الیکشن پورس ټول ورځ موبایل بند وکړو ها څه باندې دلته چې محرم راشي د شیعاګانو اوبل نو په دې ښار کې ټول ورځ موبایل د سار نه ماښام پورې وایي ولې نشي خیلاس کی دغه کم نشریاتی ادارې چې څومره عالمي دي دوی ولې دا نشي کولی چې دا بند کړي دغه بند دا فحاشي خورایي دا دا خورایي دا د مذهب د خلاف بلکل کولی شي ولې نشي چې د دې میډیا او د سوشل میډیا دا غلط گمراه کن اثراتنا د بچو د محفوظولو کوشش وکړي بچو له تعلیم ورکړي اثرات دا د مل خلاف ناموس رسالت خلاف سماوات وغیرہ په دې دې نمبرات هم سره رابطه وکړي او بچی د دې اثر نه محفوظ کې بد اخلاقی دا دا, دا نه لکه چې دا میسج ته خوره نه روانو باندې پابندي ولګوي هاي باندې پابندي ولې نه کوي نو بهرحال دغه یو شی مغربی زبانوں کے مقابلے میں عربی اور اپنی قومی زبانوں کو فروغ دیا جائے دا شی شروع زبانوں میں زبانوں میں ختم کی تاسو ګورئ کورونو کې دا حالات دي چې د پښتو کوم الفاظ نمونه ورو ختمېږي ختمېږي لګیا او پښتو لګیا د پښتنو نه یوي دا مطلب نشو چې سړی به بل زبان نه یادې پرې فرق ځان کوی یو زبان دی په تور زبان یې زده کول خو منی نه دي انګلیش په تور زبان یې زده کول منی نه دي موږ یو خراج خلاف خدا انګلیش زموږ د تهذیب او کلچر یې سره جوړې ده چې روزمره زموږ بچو لا د انګلیش نو ورځي او په پښتو کې ولاغلو نه ورځي او په کور کې تمام چې څه استعمالي یې هغه سری د انګلیش نو هغه خپل مادری زبان او دا عربي زبان نه توجه غیر ملک کی زبان خصوصاً انگلش کے دائرے کو محدود کیا جائے ضرورت کے بغیر اس کا استعمال نہ کیا جائے اپنی زبانوں کو غیر ملکی اثرات سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے یعنی بلا ضرورت اس مسئلہ دونوں سڑے انگلش کا متاثر ہے جی، پختو اردو کے شو میں موقع سے ہوئی دا چې دی نو دا به چې لکه دا سره سیکولریزم دی او دا لیبرالیزم دی او دا دا هرمونه دي هم شي اوس یو سره بهیدا د دغه په ځای عام روزمره د خوراک سکات او د ناس ته پاسه څه څوکا مو ماشوم ته الکه کاکا سره ماما سره څوکا لاس ملو نو تاسو سوري دي څوک چې دای کښ لړې په تاسو دا چې ده څوک لکه سره هنګ شم وکړه دې څه مطلب لکه بچی ته اوس دا خیر لاس نه راول ورته ولې نه وي نو داسې قسم الفاظ ضرورت څه دی ها بچی داسې پتا سوې دې زموږ دې تعلیم یافته بعض خلکو ته او جاهل وته جاهل مور دا سره د تعلیم جاهل هغه بچی ته بل مورنۍ ژبه نه چې په خبرو شروع شي او ورته سره انګلیش ولې یاره ته له پښتو نه ورځي د انګلیش ورځي هلکه ته د انګریز زوی دی چې دی او انګلیش ورځي دا خو د پښتون زوی دی او د پښتو یې زده کړي بیا وروسته انګلیش یې زده کړي نو دا د انګلیش ټول اثر دی په خلکو باندې غیر ملکی مصنوعات کا حد الامکان بائیکاٹ کیا جائے بل ملک مسلمان وطن علاقائی لسانی مفادات پس خوشگال کا بھوتا ہے رو جائے دغه د پدغه کې مون تفسیر کړی ما ته چې د امت غدار او فکر انشتا اتحاد امت او حفاظ شریعت کو هدف بنا کر کام کیا جائے دا د سر پر کار نشته چې راکا اتحاد امت امت چرته په مشترکاتو نه راځي اتحاد ته نه پریدي او نه دوی کوي دا ډېر لوی ازمیه ده او څو پورې دا امت یو شوي نه دي مسلو نه نوځي لکه څومره دقسې تقسیمي واري کېږي خلیفه د شریعت د ما اسې هر سړی د شریعت نوم لري ولیکن سنجیده کوشش ولا نه نشته چیتر سال په دې پاکستان کې دا ما مخکې ویل چیتر سال پاکستان کې مذهبي خلکو سره یو ډېر لوی موقع وه او مذهبي خلکو ضایع کړه ویل کړو صحیح خبره ده چې ولې سره کوم شپ یو چا د کورسې اقتدار جنگ وکړ سره کورسې ته ورسره د اسلام او د شریعت کارونه سنجیدګي سره مفاد هغوی پر وزارتونه پورسه ورکي او ورنل نو مخې د شریعت او د شریعت لپاره سمو چې کوم صرف مذهبي جماعتونه تنظیمونه یې سره سنجیده کار دی لپاره او وخت ضائع کړ اسلام کې سیاسي نظریات کو عام کیا جائے اور ایسے تعلیمی اداروں میں نصاب میں داخل کیا جائے وګوره کړه اسلام سیاسي نظام باندې څو کوی دی د سره په کالجونو نو وسلو کې چې کوم خلک تعلیم کوي دا غي ذهن دا دی چې بس سیاست خدا کړي چې نام مغربي د اسلام سیاست سي سي نه نه پته نه پولیټیکل ساينس وای پولیټیکل ساينس سیاسيات وای باقاعده کالجی نه واسطو او پولیټیکل ساينس والا د مغرب سیاسي نظام په حصہ کې او چرته په تمام پولیټیکل ساينس کې د اسلام سیاسي نظام په توګه کول شي یعنی بالکل او پرې د مله زموږ مدرسو کې شته مدرسو کې شته چې اسلام سیاسي نظام سره خبرم کوم چې موږ یې چلو شریعت راوړو اسلام راوړو هغه شریعت او اسلام راوستو ولا تقبل د سیاسي نظام په نه دی دا حالات موږ په پوری خبر دی همون دا او شو چې شیخ کابل ګرام رحم الله د وجه نه دا نه شاګردانو د وجه نه دا ذهن په جوړ شو چې جمهوریت کفر دی د اسلام قانون پکار دی ولیکن مو په پتی شین ځان پورا پوهه نه کوو چې لکه دا کفر ولې دی دا څه سیستم دی څه نظام دی اسلام څه نظام سیستم دی موږ تاسو په دې نه نیو خو دلته زما په خیال سره سر هغه مبادیات او خبرې ذهن کې راغلي چې داسې څه شی دی خدا هم وایي چې مش نمونه خروار دی نو بیا تاسو مطالعې مخکې کوئ په دې بنیادونه شي نو بهرحال اسلامی نظام باندې پوهه دی وجه نه اقبال وایي اقبال علامه اقبال او د دې امت دا د من فکر من سره دغه د اشعار نه پته لګي ټول عمر د امت دا عروج او د دغه سوال نه سو فکر کړی دی او اشعار او دا دا غي او اشعاري د من نصر دی چې تحریرونه لیکلي نه یې کې راوي چې د دې دور د دې زمانه او دور امام بسوم د دې دور امام څوک دی د دې دور امام وي هغه څوک جوړیږي یعنی د دې قوم د مسلمان امت لیډي قیادت به هغه سره کوي امام به هغه سره چې اسلام ایز ا سیستم خلکو ته متعارف کړي اسلام ته د نظام په شکل وخی اسلام تر اوسه پورې د نظام په شکل کې خودل شوی نه اسلام خو د خلکو ذهن کې سب پروت دی مونږ او داس بس مولا کی دو مسجد تک او تانی سے ویلی دی بس صرف دا آداب المعاشرت دا کتاب دی کی وی وی اسلام د خلق ذهن کی نوم دی د یو سو عقاید او عقاید په شریان انو خلق عقاید په پیچل کیان توحید عقیده دویم عبادت بس او یو بنیاد چې کې فقه وایي نو پر یو فقه کې معاملات وایي نو بس او ویل دا معاملات صرف نظریاتی طور نظری طور فکرنی به اسلامی اگر چې با ماشاء الله معاملات نشته دا خبر ختمه یو څو عبادتونه نو دا ځین جوړ شوی چې اسلام کې زما د اجتماعي مسلو حل نشته معاشرت پکې نشته سیاست پکې نشته معیشت نشته نه دا ځین واش یعنی چې راول نه دا ذهن جوړ شو چې اسلام یو سیستم او نظام دی او هغه ته متعارف کړی شو بیا هغه د اسلام د سټډي کولو د خپلو کوشش کوي کوئی بس دیو جن نعرې دا لګې دي د سکولر خاور لیبرال خلک دا دا بیا زموږ د یو بل سیاسي پارټۍ پیپل پارټي او نېشنل پارټي او دا د دې پیپلز پارټۍ منشور یو مرګري ما ترا کوي دا دا د بټوره وه په کیسې لیکلي دا تصور جوړ شي ها سیاست ته کوي ها جمهوریت ولی د دې ځین کې د اسلام سیاسي نظام نشته ځکه جمهوریت او هغه عام خلک خو سکه په پاکستان دا ټول لیډران تاسو خبره وره تاسو په دولې الیکشن ورځو کې بل وخت مخ کې چې کلا حالات ملک داسې غوبل جوړو نو ټول وسوي پیپلیانو نشنلیانو اے تر دې چې هغه مذهبیان هم دا چغې وایي جمهوریت کی بحالی څه بحالی جمهوریت بحالی پکار جمهوریت ختم شوه دا د دې قبله او کعبه کعبه دا غي بحالی نو مذهبي لګیالي د څه بحالی راوړل جمهوریت جمهوریت بحالی د زین جوړ دی چې سره بس جمهوریت کې زموږ سره فلاح او بقا او ترقی ده زین نه جوړ شي اسلام کې سیاسي نظام شته او مذهبي خلکو بس جمهوریت جمهوریت چلے نو دا اسلام او د اسلام مکمل نظام او سره د اسلام سیاسي نظریه هم کول مطالعه کول ځان به کوول او دا نصاب کې شامل و چې سره نصاب وي چې سره وو اسلام کو بطور علم کی مکمل نظام حیات متعارف کیا جائے نو ګور یو په اسلام مکمل نظام حیا سیستم اف لایف او سره بیا صبر الګیر چې د عالم په سطح باندې ک د انسانیت د بقا او د ترقې ضامن نظام د اسلام دا نه دی چې په کوم مسله د انسانیت له خیر ورنکو د انسانیت له شر او توي ورنکو جمهوری نظام باندې خلق زندگی تنگ کړه پاکستان کې وګوره څه حالت جمهوریت د حالات او نتیجې چې سړی ګوري سړی لوړه ورځي دا حالات نه خلک یې تنگ د الیکشن دا چې وشو تاسو دې دا د دې جمهوریت لکه دوی د عوام حکومت کنه نو دا د عوام حکومت عوام چې څنګه ور استعمال کړه نتیجه غسرا ده نه خپل جمهوریت باندې نه دی روان دا د جمهوریت سمارات پاکستان له سور کړ 76 سال پاکستان له غربت ورکړه بدمنی ورکړه نظام سیستم لا هم برهم کړ دا ټول څه وکړه د جمهوریت برکتونه او نتایج او ثمرات نو مای چې علمگیر مکمل نظام حیات په تور د اسلام متعارف کول دې ځای پورې خو زموږ هغه مراحل د عربزو فکري ختم شو چې په هغې کې یو صلیبي جنګونه دا یې نه د دې ابتدا وشوه دویم بیا استشراق و هغې نه خلک پیدا کړه چې خلک فکري طور متاثر کړي اسلام باندې شکوک شباب پیدا کړي دریم استعمار قابضین را د ملکونه قبضه کړه او یا په جنډان کې نو او ورپسې بل سو استعمال نه بیا ردت او تنسیب چې خلک په دعوت یا په زور باندې سکی مرتد کی او اخیری عالمی سطح باندې خپل نظامونه نافذ کړي سیاسی نظام معاشي نظام تحصیلی او دار معاشرتی نظام دا خو د دې تعارف اوس الغزو الفکری د دې مجموعي الغزو الفکری مقابله او سمون څنګه کوي او د دوی وسایل سړي دي دا جنگ مون سره چې کوي نو دا په کوم لار کوي نو لار یو پیچل او بیا دا مقابل کې زموږ تیاری دا بیا یو مستقل د طرف نه مسلمانانو باندې مسائل او شرایط انتها ته رسیدلي او هغه مسائل او شرایط دای د بار تقریبا ناقابل برداشت او په خپل عقیده نظریه باندې لکوسه ذکر امتحانات با لازم ذکر عزیز ولقد فتن الذين من قبلهم پخوانو باندې هم د امتحانات راغلي او د امتحان کې مقصد دی چې فعلمن الله الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين رښتینی او دروغجن په دې سره معلومي نو بهرحال دا صورت د دغه تور ده چې شدائد مصائب انتها ته رسیدلی الله ولزت دی صورت کې دا متعلق تنبیحات او تسلی ورکړل دا د دې صورت مقصد داوه د صورت هغه ته بیانې چې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د امت سرفرازی کامیابی جهاد او هجرت سره تړلې ده د مصر افرازی کامیابی په جهاد او هجرت سره جهادونه وی هجرتونه وی تکلیفونه برداشت کوي امتحانات الب کامیابی راځي او دا خبره بار بار دی صورت کې بیان ہے چې کامیاب ہے مسواح لار هجرت او جهاد او بیا د اسلامي انقلاب لارم دا ده ځکه کله دې صورت کې دا خبره کوي یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعه فیا یفعبدون هجرت کله بداوی مجاهد فإنما يجاهد لنفسه والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا ټول دا خبرې دی ورته جهاد او هجرت امتحان دا کامیابی د پاره او د اسلامي نظام د پاره لار ده هجرت خبر او هجرت د حالاتو کې حبشي ته چلے شوی نو د هجرت لپاره ځین سازي و دي صورت کې تاسو خو چې دی با حبشه ته هجرت لتلل التو اهل کتاب نو هغه سره د معاملې او ترویې لپاره طریقه مخدل شوی دی صورت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن چونکه کتاب سره واسطه راځي نو هدایت او تورک نو کو د شدت والا انداز اختیار کړی شي ځان باندې به هغه ځمکه پور کړي نه یې سره په ډېر احسنه طریقه خبرې وکړي احسنه وکړه جعفر تیار رضی الله عنه د دې هدایت مطابق چې دا نجاشي دربار ته لاړ څنګه ښایسته لهجه کې اسلام تعارف کړی او څنګه یې سره خبرې کړي سورت مریم وتلوسته د عیسی علیه السلام تاریخ تاو شوه نسباتو کې ډېر پس جیدګي وروي عیسی علیه السلام باندې سره کا کوم مفت چې له عمر ابن عاص بچو نه یو خپل ځان لګولیو دوی تاسو عیسی علیه السلام پس منزل کې درته وي نو جذباتي خبره خدا و چې یکدم تقریر کې با دربار کې ویلې چې عیسی علی السلام هیڅ نشي کولای هیڅ اختیار نه لري تاسو ورته یا نو خبر اون راتلو سورت مریم را پکې عیسی علی السلام متعلق زمونږ کوم نظریه د حقیقت بیان شوی وي دوه سورت مریم وته چې ویل نه هغه متاثر شو بالکل موسی اسلام دغه سړی چې دا کوم دی